د افغانستان اسلامی امارات د شریعت غږ رادیو څلوروي ساعته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اورېدلای شئ قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د اونۍ تحلیل خبرونه هم وړاندې کیږي هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام نو مثال یې هغې ډبرې ته ورته دی چې څه خاوره ورباندې پرته وي، بیا یو سخت باران پرې وشي نو خاوره ترې لرې کړي او بېرته یې پاکه شویه پرېږدي. داسې خلک به له خپلو لاسته راوړنو په هېڅ شي نه قادرېږي او الله داسې کافر قوم ته هدایت نه کوي. او د هغو کسانو مثال چې خپل مالونه د الله د رضا په لټون او د خپلو زړونو په ډاډ لګوي، لکه په لوړه ځمکه یو باغ چې زورور باران ور ورسېږي، نو دوه برابره مېوه ورکوي او که زورور باران ور ونه رسېږي، نو نری باران یا پرخه یې هم بس ده، او الله ستاسو پر کړو وړو ښه لیدونکی دی. له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې له چا څخه په دې نیت او اراده پور واخیست چې بیرته به یې ورکوي نو الله تعالی یې د هغه له طرفه ادا کوي او چا چې په دې نیت واخیست چې بیا به یې نه ورکوي نو الله تعالی یې مال ضایع کوي چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د نومبر د میاشتې له یوویشتمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم یم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو په فراه ولایت کې د مزدور دښمن پنځه دېرش تنه جنګي اسیران د امیرالمؤمنین د فرمان له مخې خوشي کړل شول د غزني ولایت په جاغوري کې درې پوستې او شپږ مورچلونه فتحه وسلې او وسایط یې ونیول شول. د سرپل ولایت په سیاد کې د کمانډویانو یو مهم سرګروپ محمد نعیم له یوه زغروال ټانګ او ګڼو مهماتو سره مجاهدینو ته تسلیم شو. د هلمند ولایت په ناوا او نادعلي کې اووه تنه مزدور عسکر وویشتل شول. د بلخ ولایت په چاربولک کې د جګړې په اړه وروستي جزیات لرو. اوس هم بشپړ خبرونه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ د امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر مولوي هبت الله اخندزاده حفظه الله تعالی د ځانګړي فرمان له مخې د مزدور ادارې نیول شوي پنځه دېرش تنه پولیس او عسکر چې په مختلفو سیمو کې د جګړو په مهال ژوندي نیول شوي وو خوشي کړل شول یاد عسکر او پولیس د هیواد د بېلابېلو برخو اوسېدونکي وو چې د همدې ولایت په مربوطاتو کې دندې ترسره کولې نوموړو کلکه ژمنه وکړه چې نور به هیڅکله د اسلامي امارت په وړاندې ونه درېږي بلکې تل به یې همکارۍ ته دوام ورکوي نوموړي له خپلو خپلوانو سره چې د دوی د استقبال لپاره راغلي وو خپلو کورونو ته ستانه شول همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د سېشنبې د میلې په سیمه کې دوه تنه انسان تښتونکي چې څه موده وړاندې د مجاهدینو له لوري له ټولو اسنادو او شواهدو سره ژوندي نیول شوي وو پرون غرمه یولس بجې د نوموړو د خپلې خوښې له اقرار او د اسلامي امارت د ریګونو شرعې محاکمو له فیصلې وروسته په عام محضر کې په خپله سزا ورسول شول او ووژل شول. همداراز د یاد ولایت د مرکز فراه ښار اړوند هوایي ډګر باندې د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ. برید په داسې مهال ترسره شو چې په پام کې وه په یاده هوایي اډه کې غونډه ترسره شي او د پنځو چورلکو په مټ یرغلګر او مزدور ګوډاګیان راښکته شول. له برید سره سم دښمن هوایې اډه کې غونډه پرېښوده او لیوا ته ولاړل. اوس هم پر هوایې اډه د دښمن الوتکې ګړندۍ ګزمې کوي. د الخندق دښمن ځپونکو عملیاتو په لړ کې تېره شپه نهه بجې د غزني ولایت جاغوري ولسوالۍ اړوند بابا صاحب سیمه کې مجاهدینو د مزدورو پولیسو په پوستو تعرضي بریدونه وکړل. د دغو تندریزو بریدونو په ترڅ کې د مزدور دښمن درې پوستې او شپږ مورچلونه په بشپړه توګه فتح شول. د برید پر مهال دښمن ته د سر زیان هم اوښتی چې د دوه تنه عسکرو جسدونه یې اوس هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. همداراز مزدور دښمن یوه عراده سراچه موټر، اته موټرسایکلونه، دوه میله کلاشینکوف، یو میل دراسکوف او ګڼ شمېر نور مهمات او جنګي توکي د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. په دې سربېره د دښمن دوه کورولا ډوله موټر هم سوځول شوي. د سرپل ولایت د مرکز اړوند د قلعه سخته سیمې اوسېدونکی یو تن د کمانډوي عسکرو مهم سرګروپ محمد نعیم د ګل محمد زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. نوموړي له ځان سره یو زغروال ټانګ، یو ام فور ټوپک، یوه پیکا هم تر مجاهدینو پورې را رسولې. مجاهدینو د نوموړي تود هرکلی وکړ. د یادونې وړ ده چې د هېواد په ګوټ ګوټ کې هره ورځ ګڼ شمېر افغانان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سره یوځای کېږي او په لاس کې ورسره وسلې او مهمات هم تر مجاهدینو پورې را رسوي چې دا سلسله ورځ تر بلې پسې پراخېږي. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د سرخدوز او ټانګنو د ګودر په سیمو کې پرون مازیګر د مزدوري اردو او سنګوري اربکیانو په پوستو څلور تنه پیرداران د دراسکوب په مټ وویشتل شول همداراز د یاد ولایت د نادالي ولسوالۍ اړوند د چانجر په سیمه کې په پلي ګزمه د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې په پایله کې یې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته یو بل خبر وایي چې د سنګین ولسوالۍ اړوند د حاجي امین اکا د شیلې په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدور دښمن د ګزمې پر شوبله د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې شوبله د هشتددو په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز بېګا شپه درې بجې د همدې ولایت د مرکز لښکرګاه ښار ته څیرمه د سرکار ویالې په سیمه کې د مزدور عسکرو پر پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. په پېښه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی. د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ اړوند خان اباد، ارزنکار، ایل اباد او سوریان سیمو ته د مزدور دښمن ګوډاګیان د عملیاتو په موخه راوتلي ول چې د مجاهدینو له لوري ورباندې ځپونکي کمینونه او کارنده بریدونه ترسره شول. جګړې د تیر ماښام تر اوو بجو دوام وکړ، د دښمن له لوري څو ځله د تعرض هڅه وشوه او الوتکو هم پرله پسې بمبارونه وکړل خو لله الحمد یوازې دا نه چې خپلو شومو اهدافو ته ونه رسېدل، بلکې هر ځل د مجاهدینو له سخت غبرګون سره مخ شول او د سر او مال درانه زیانونه ور واوښتل. د معلوماتو له مخې دغو بریدونو کې د دښمن اووه ګوډاګیان ووژل شول، اته تنه ژوبل او درې ټانګونه یې تخریب شول. په عامه ملکیتونو د دښمن د ړندو مرمیو لګېدو له امله دوه تنه کلیوال هم په شهادت رسېدلي همداراز د ایرې ولسوالۍ اړوند د لوی کلي اوسېدونکی یو تن اربکی عبدروف د عبیدالله زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. د یاد ولایت د شهر صفا ولسوالۍ اړوند د هزارتک د خادو پر پوسته بېګا شپه دولس بجې وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول. د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ اړوند د زمن آباد په سیمه کې پرون غرمه دولس بجې د مزدورو پولیسو په ټانګ د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله ټانګ ویجاړ او پکې سپاره مزدور پولیس ټول ځای پر ځای ووژل شول. د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د تابین په سیمه کې پرون سهار نه بجې د مزدورو پولیسو په رینجر موټر د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. وروستی خبر دا چې د یاد ولایت د ژړۍ ولسوالۍ اړوند د سنګیسار د ملنګیان په سیمه کې د مزدور اربکیانو پر موټرسایکل د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې موټرسایکل ویجاړ او ورباندې سپاره دوه تنه اربکیان ووژل شول. اسلامي امارت د ټولنې په آګاه قشرونو لکه علما کرامو خطیبانو د تعلیمي ادارو په استادانو قلموالو او ټولو اغیز لرونکو شخصیتونو باندې ژغ کوي چې په دې تاریخي پړاو کې خپل مسولیت ادا کاندي د ولس ځوان نسل دی د اشغالګرو له ګمراه کوونکو د سیسو خبر کړي ترڅو ځان ترې وساتي خپل دینی کلتوري اصالت او سوچه فرهنګ د نوي نسل ته تشریح کړي او د پردي بدمرغه فرهنګ بدۍ دې ورته بیان کړي تر څو مو نوی نسل په خپل هغه اسلامي فرهنګ ژوند ته دوام ورکړي چې د دنیا او آخرت د کامیابۍ درنښت او سعادت ضامن دی د اسلام پالونکي ځوانه په هر میدان کې په ګونډو او له پښو غورځول شوي. په پوځي ډګر کې به له نورو خبرو او زیاتو شواهدو تېر شو، یوازې د کندهار هغې تاریخي پېښې ته به اشاره وکړو چې تېره میاشت د اسلامي امارت یو سرښندونکي اتل ابودجانه تقبله الله په څومره لوړ همت او حیرانوونکي جهادي تکتیک د امریکا او لاسپوڅو د لوړې او حساسې کچې غونډې ته ځان ورساوه. نه دا چې ناسته یې تارومار کړه بلکې د زرګونو مظلومو افغانانو او مجاهدینو قاتل او د امریکا د جاسوسانو سرکرده کومندان رازق یې پر ککره وویشت او جهنم ته یې ولېږه دغه ډول یې د ټوپک شپېلۍ پر امریکایي قومندان جنرال میلر او نورو ګڼو صلیبي جنرالانو ورواړوله چې څو تنه مهم جنرالان او پوځیان یې د قومندان رازق په څیر وغځول خپله جنرال میلر د شغال په څېر کله د یوې او کله د بلې ونې شاته پټېده او رمباړې یې وهلې، نو چې د امریکایي قواوو د مشر او د ړومبۍ سطحې د جنرالانو یې دغه حالت او روحیه وي، آیا دغه بګېل جنرالان به په کوم مورال او اطمینان د دې وس او توان ولري چې له دې وروسته له افغان ننګیالي ولس سره پنجه نرمه کړي؟ ویل کیږي چې د امریکايي قواوو پخواني قومندان نیکولسن د کندهار د پېښې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي وو چې جنرال میلر که پروت او ځغاسته نه وای کړې له جنرال رازق سره به د هغه ماتم یو ځای لمانځل کېده. سیاسي میدان هم د پوځي میدان په څېر امریکایانو له تېرو اوولسو کلونو راهیسې په ګروت کې اخیستی وو. د افغانستان د معضلې او روانې جګړې په اړه یې نورې نړۍ او کوم هېواد ته حق نه ورکاوه چې د افغانستان په باب د کومې غونډې او کنفرانس کوربه توب وکړي. په خاص ډول یې د اسلامي امارت د هر ډول سیاسي او دیپلوماتیکو هڅو په وړاندې ډول ډول بندیزونه او خنډونه وضع کړي وو، ځکه امریکایان پوهېدل چې که طالب مرکچیان او استازي په خلاص مټ کومې غونډې او ناستې ته ورشي نو حتما به هغوی د امریکا له اوولس کلن وحشت او استبداد څخه پرده پورته کوي او هغه به یې د شکست او ناکامۍ ذلیله څېره او حالت نړۍ ته برملا کوي هماغسې وشول د ماسکو د تیرې اونۍ په ناسته کې د اسلامي امارت زړور پلاوي چې په کوم موقف او دریځ خبرې وکړې او اصلي حقایق یې په مستند او معقول انداز د نړۍ په مخ کې کښېښوول، د امریکا استازي او د کابل رژیم فرسوده پلاوي یې دومره خجل او ذلیل کړل چې په خپل موقف او دریځ یې تکلم او تبصره هم نه شوای کولای. نو ویلای شو چې امریکا پر دې سربېره چې جنګي میدان بایللی، روحیه یې زیرو زبر شوې او د لاسپوڅي رژیم په لیکو کې یې د وارخطایۍ او تېښتې ناقوس غږېدلی، د طالب له یوه برید سره پراخې سیمې او حساس مراکز تخلیه کوي، د توانا رب جل جلاله په فضل سیاسي میدان هم د اسلامي امارت مجاهدینو او ځیرکو دیپلوماتانو تر خپل اهتزاز لاندې راوست. نړۍ ته یې خپل حقانیت، تسلط، تګلاره او په ولس کې یې د محبوبیت کچه په سپینو او صریحو ټکو وړاندې کړه. پر هغو سربېره یې دنیاوال په دې خبره اګاه کړل چې که امریکایي اشغال او شتون په افغانستان کې اوږدېږي، له ناوړه پایلو به یې د شریعت غږ رادیو ډیرو عزتمندو اوریدونکو او مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله تعالی دی وکي چې تیر یو اونۍ مو په خیر او عافیت تر سره کړی وي او د ژوند چارې مو بریالۍ وي. په همدې هیله غواړو چې د همدې اونۍ د تحلیل او ارزنونې خپرونه تاسې ته له نوو موضوعاتو او مسایلو سره جوخت وړاندې کړو. الله تعالی دې وکړي چې د خوښۍ او استفادې وړ مو وګرځي. وروسته له هغې چې ډېرې سیمې کابل د ګوډاګۍ ادارې له وجود نه تصفیه شوې مجاهدینو خپل عملیات نورو سیمو ته وغځول په دې کې هغه سیمې هم وي چې د هیواد بېلابېل قومونه اوسېدل لکه په دې وروستیو کې مجاهدینو د روزګان ولایت په خاص روزګان او همدا رقم د غزني ولایت د جاغوري او مالستان په ولسوالیو باندې خپل عملیات پیل کړي دي دا چې د مجاهدینو دغه عملیات لکه د نورو عملیاتو په شان عادي عملیات دی او دغه عملیات د کابل د ګډاګي ادارې په مقابل کې تر سره کیږي خو کابل کې ناس فتنګرو او د کابل ګډاګي اداره غواړي چې د مجاهدینو دغه عملیات د یو قوم یا د خاص مذهب په مقابل کې ونوموي په دې طریقه سره دوی غواړي چې تفرق اندازي واچوي په دې خبرونه کې موږ په دې باندې وغږیږو چې د مجاهدینو دغه عملیات د چا په مقابل کې دي د کابل اداره ولې غواړي چې د هواد د قومونو ولسونو ترمنځ تفرقه واچوي او د دې شالید څه دی او بل اخره که دوی دغه کار کوي د دې نتیجه به سوي بله حکمل صاحب لکه تاسو اشاره وکړه ل تیرو دوه اونۍ راهیسې د هواد په مرکزی هزاره میشتو سیمو کې مجاهدینو د کابل رژیم د مزدور عسکرو په وړاندې یو لړ چټک پرمختګونه کړي دي تصفیوي عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې جاغوري مالستان سیمونه د کابل د مزدورې ادارې ځواکونه او اربکۍ ملشې تر ډېره حده باندې شړلي، هغه یې تصفیه کړي دي. د مالستان ولسوالۍ یې ونیوله، جاغورو کې یې د یو نیم زر اربکي ملشو قومندان باشي له خپلو لسګونو ملشو سره وواژه، شجاعي په نامه باندې یې یو لوی ظالم او جابر انسان هغه شدید زخمی شو او ملیشې له سیمو څخه وشړل شوې له دې سره سم په کابل کې یو شمیر خلک چې د امریکا او د کابل د مزدور رژیم برنامه په مخ باندې وړي او د تفرقه اندازي لپاره ګمارل شوی دي د مجاهدینو دا پرمختګونه او دغه تصفیوي عملیاتو ته یې د قومي، سمتي او مذهبي جګړو رنګ ورکړ، په داسې حال کې چې مجاهدین په څرګنده سره وايي چې دا د کوم قوم یا سمت په خلاف جګړه او هڅه نه ده، بلکې د نور هېواد په شان باندې د مجاهدینو نورمال او عادي عملیات دي چې ترسره کېږي، چې تل یې د یرغلګرو او د هغوی د مزدورانو او د ظالمانو جابرانو او د امریکایي جواسیسو په وړاندې له تېرو ولسو کلونو راهیسې سرته رسوي. د کابل لوړپوړو چارواکو هم هڅه وکړه ترڅو دغه جګړې ته قومي او مذهبي رنګ ورکړي د کابل ادارې مشر اشرف غنی د دغه هزاره میشتو سیمو ته سفر وکړ او هلته د مجاهدینو په وړاندې د نورو قومي ملیشو د را پیدا کولو اعلان وکړ د 1500 ملیشو بودیجه ورته منظور کړله او هغه ته وویل چې تاسې په موږ له هره طریقې اکمالوو، امکانات به په لاس کې درو، په داسې حال کې چې د همدغه شجاعي په اړه د پارلمان خبره دا ده چې د کابل ادارې د رژیم د دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزیر د پارلمان د وکیلانو د پوښتنو په جواب کې دا خبره په زغرده وکړه چې په هزاره میشتو سیمو کې د باشي او د شجاعي په نامو چې کوم خپل سری کومې ملیشي دي دا هیڅ کله د دوی په جزو تامونو کې نه راځي بلکې دا مستقله د یو طریق نه اکمالیږي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي خلک زوروي خلکو نه شوکي کوي نو اسلامی امارت د دغه شي فاجرانو د دغه شي پوساقو او ظالمانو په مقابل کې تصفیوي عملیات پیل کړل نو هغوی ختم کړل لغه صحنې نه وشړل هغه سیمه ته امن ثبات او آرامي وبخله خو په دې سربېره هم اوس د امریکا د خاصې برنامې په اساس چې د هغو اصلي منشا او مبدا دا ده چې د ملتونو ترمنځ تفرقه واچي بدبینۍ پیدا کی او خپل هغه شکست او هغه رسوایی چې دوی په افغانستان کې له تیرو ولسو کلونو راهیسې وسره لاس او ګریوان دي په هغه باندې په دغه فتنګرو او په دغه ناروا تورونه باندې هغه باندې پرده واچي واقع نیمل صاحب ورسته له هغه چې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه او دلته مجاهدینو د غوی په وړاندې باندې قیام وکړ نو امریکایانو د غوی ګډاګیانو د مجاهدینو په لاس دلته سخت گزارونه وخوړل دوی د همدې لپاره چې مجاهدین ولس ته بد معرفي کی خلکو ته مجاهدینو په وړاندې پوج تبلیغاتو کی نو دوی مختلفې د سوسې په لار باندې واچول دلته د اربکیو په نامه باندې دلته د پاسون کوونکو په نامه باندې دلته د خیزش مردمی په نامه باندې بیلا بیل پروژې په لار باندې واچول شي چې الحمدلله هغه الله جل جلاله ټول مجاهدینو په لاس باندې دغه بندونه جالونه الله جل جلاله دړي وړي کړل په همدې غزنی کې په همدې شلګر او اندړو علاقه کې دوی د پاسونوالو یا د ولسی پاسون کوونکو په نامه باندې بیلابېلې پروژې په لار باندې واچول شوې او دغه پروژو او دغه پاسون کوونکو په لاس باندې لسګونه هیوادوال هغه ووژل شول بې پته شول مالونه لوټ شول نو حقیقت دا دی چې اوس د کابل اداره ورسته له هغې چې په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې دوی ماته وخوړه همدا اوس د غزني ولسوالۍ د مجاهدینو په لاس کې دي دغه ولسوالۍ د کابل ادارې د غزنی ښار ته انتقال کړي دي او ایمل صاحب تاسو پته هم ده چې الحمدلله مجاهدینو سکاري وکړی شول چې د غزنی ښار ته نه وځي نو ورسته د دغه ټولو ناکامیونه د کابل اداره یو ځل بیا دغه فتنه اندازه او دغه تفرقه اچونې لار تعقیبوي او دوی غواړي چې د هواد هزاره مشتو وګړو ته دا فکر ورکړي چې طالبان د دوی دشمنان دي او د دوی جنگ د دغه قوم په وړاندې دی په حقیقت کې دا سینه ده چې ته د دغه واقعي جریان ته وکتل شي مجاهدینو دغه عملیات وروسته له هغې پیل کړل چې په خاص روزګان کې د شجاعي ملیشو په ملکی وګړو باندې حمله وکړه او ملکی وګړو د مجاهدینو څخه مدد وغوښته چې تاسو مونږ ته د دې ملیشو د لاسه پناه راکړي شجاعي خټول هوادوالو ته معلوم دی چې دا سو کالونه په روزګان کې په غزنی کې په بیوزلو په مظلوم هوادوالو باندې ظلمونه کوي ستمونه کوي داسې وحشتونه کړی چې هغه بالکل انسان د یادول نشي د یادول ول نه دي او د کابل اداره هم دا وایي چې شجاعي یو ظالم دی کله چې مجتبا پتنګ د کابل د کورنۍ چارو وزارت وزیر په دغه ورځو کې شجاعي په خاص روزګان کې ډیر په خلکو ظلمونه وکړل نو دوی بیا خلکو سره وعده وکړه چې شجاعي به په یو هفته نیول کیږي د کابل حکومت سره د ټولو قوت او طاقت سره دوی ونه شو کړی چې شجاعي ونیسي بیا بیا دوی خلکو ته وعده ورکړه چې شجاعي موږ به نیسو او د دې د ظلمونو مخه به نیسو خو هیڅ کله دا ونه شول حتی دا ویل کیږي چې یو ځل شجاعي ونیول شو زندان ته واچول شو خو د کابل ادارې د لوړپوړو کسانو له خوانه دی بیا خوشی شو او دغه ظلمونه په هوادوالو باندې دوی روانو ساتل نو مقصد او مطلب دا دی چې کله چې شجاعي په ورستیو کې پر خاص روزګان کې ملکیانو باندې ظلمونه ستمونه شروع کړل او ملکیانو مجاهدینو غوښتل چې د دوی مرسته کومک وکړي نو مجاهدینو هم د غوی په وړاندې باندې عملیات شروع کړل او عین حال کې هغه خلک چې په جاغوري مالستان او دغه ورسیر موسیمو کې اوسېږي دوی ته ویل چې دغه زمونږ جګړه د کابل ادارې او د اشغالګرو په وړاندې باندې ده اشغالګرو د کابل ادارې ګډاګیان که په هر سیمه کې وي کاغه د پښتنو په سیمه کې وي کاغه د ازبکو په سیمه کې وي کاغه د تاجک یا همدارقم په نورو سیمو کې د ټول هیواد په سطح په هر ځای کې چې وي دغه په وړاندې به زمونږ عملیات وي او دغه عملیات هیڅ کله د هزار میشتو په وړاندې باندې نه دي او بل مهم ثبوت دا هم دی چې په همدې غزنی کې په نورو غنو ولسوالیو کې لکه خواجه عمری کې دغه هزار میش وګړي د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو تر حاکمیت او واک لاندې سیمو کې اوسېږي نو هغه ته هیڅ مشکل نشته هغه په عادي ډول خپل ژوند کوي عین حال کې د هیواد په نورو ولایتونو کې لکه سریپول همدارقم د شمال په نورو ولایتونو کې دغه هزاره وګړي هغوی اوسیږي او د هغوی په وړاندې باندې هیڅ مشکلات نشته نو مجاهدینو عوامو ته ویل چې تاسو هیڅ اندېښنه مه کوئ کله چې عملیات تر سره کیږي نو هغه نه ورسته تاسو به خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي نو مقصد او مطلب دا دی چې دغه ټولو د سیو څخه د کابل حکومت هغه غواړي چې په هیوادوالو کې په ولسونو کې د مجاهدینو پر وړاندې نفرت پیدا کی او د ولسونو ترمنځ باندې تفرقه واچوي خو دوی د دې پر ځای چې د ملت وحدت راولي د قومونو ترمنځ باندې اتفاق راولي نو دوی کوشش کوي چې د غوي ترمنځ د پښتنو هزاره او یا د پښتنو تاجک یا د ازبکو ترکمن مختلف قومونه په خپل منځون کې وجنګوي او د دوی باندې بیا خپل حکومت وساتي ایمل صاحب لکه څنګه چې ګورو په کابل کې اکثریت خلک چې په حکومت کې داخل دي هغه شپه ورځ د خپل قوم او د خپل ولس په طرف باندې خبرې کوي دوی یو افغان شموله دوی ولس شموله فکر او ذهن نه لري دوی د مظلوم یا د ټولو افغانانو د ولس په غم او فکر کې نه دي بلکې د خپل قوم د خپل ډلې او ټپلې هغه په فکر کې دي او اوس دوی غواړي چې دغه تفرقه نور هم وغځوي او د هیواد یو ځل بیا تفرقو او اختلافونو د اور په لمبو کې وسوځوي مننه حکمل صاحب یوه خبره ضروري یادونه بولم چې په دې وروستیو وختونو کې چې کله په زابل کې د ځینې خلک د داعش او د نورو د خپل سره خلک راپورته سول نو بیا د غو په وړاندې د تسپوي عملیاتو یو مهم علت داو هغو به بندوبار خلکو د شویا او هزاره په خلاف باندې څه اقدامات کړي وو څه کسان دی غوي اسیران کړي وو په غو کې زنانه هم شامل وي نو هماغه و چې اسلامي امارت مقام په دې رابطه ډیر شدید عکس العمل وخود د هغو په مقابل کې جدي عملیات پیل کړل او هغه شویا او هزاره هغه دی غوي لمنګولو نه خلاص کړل دغه راز د اسلامي امارت په ټولو ساحو چې د اسلامي امارت نفوذ ده هلته هزاره ورونه شویګان د شتون لري وجود لري څوک دا نشي ثابتولای چې د هغو په مقابل کې دی توپیری چلن سوي دی هغو په مقابل کې دی یو ناپسند حرکت تر سره سوي یا دی هغو په مذهبي ازادۍ دی کوم پابندي لګول سوي ځکه دوی افغانان دي په افغانستان کې حق لري د ګټ کور ده یا د سمتی یا د ژبنیو اسلامي امارت اساس له دغه ټولو نه صفا ده رابو سودی بل موضوع ته دغه فتنه انګیزه هڅې سکیږي د دوه مثالونه یواځې اوس نه دي کله چې کمونیستي رژیم په افغانستان کې د سقوط شیبو ته ورنږدې سو روسانو له هغونه لاس واخیست او نور د زوال په پوله باندې ولاړو نو د روسانو په لارښوونه او اشاره باندې دوی په افغانستان کې په سمتی او ژبنی او مذهبي لحاظ باندې ویشلې فرقې جوړ کړلې ملیشي جوړ کړلې او بیا به د یو سیمه ملیشي لګلې بل سیمه ته هغه به پیټه کول یوې سیمې به یې لېږلې بلې ته هغه نور به پې ټکول د مثال په توګه دوی د جنرال دوستم په شکل باندې کمونیستي ملیشې جوړې کړلې دا به یې لېږلې جنوب ته د جنوب پرګنې او او اولسونه به یې پې ټکول هغه به یې چورو چپاول کول دا رنګه د جبار ملیشې په نامه باندې د خلکو هغه به شمال ته لېږل دغه به یې پې ټکول یعنی نتیجه دا سوله چې په افغانستان کې د قومونو د سمتونو او د ژبو او د ملتونو ترمنځ د دغو مفسدو عناصرو په توسط باندې تفرقه واچي فتنې جوړې کی اوس بیا د کابل رژیم چې لله الحمد د زوال هغه شیبې شمیري امریکایانو په افغانستان کې کاملا شکست لیدلی هم په پوځي او هم په سیاسي میدان کې اوس دوی ته همدغه یو لار پاتې ده چې دوی اسلامي امارت په یو او بل نامو باندې تورن کی اوس د اشرف غنی تګ دغه هزاره میشتو سیمو ته د دې تر شا هیڅ بل برنامه نه و همدغه د کابل ادارې لکه تاسو اشاره وکړه یعنی په دې باندې یعنی څو ځله د اقدام وکړي موږ د شجاعي په وړاندې عملیات کو غالت ظلم خبرې بربریت خپلې خو دوی د هغو مخنیوي نسو کړلی او چې د دغه ظالمانو له پنجو له ولکونه د هزاره میشتو خلکو پرګنې اسلامي امارت خلاص کړي او هغوی ته نجات ورک نو اوس دا د کابل اداره دې ته اوس لمن وهي چې نه دا په یو مذهبي شکل باندې دا کار سوی ده په یو نو یو سمتي شکل باندې د یو سمتي مذهبي کینې په اساس باندې سوی ده خلاصه د خبره دا ده چې کابل رژیم نور د زوال په شیبو کې ده دوی پرته لدې نه چې افغانان په یو او بل نوم باندې وویشي بل برنامه هیڅ نه لري امریکایان هم په همدغه تفرقو په همدغه فتنو کې غواړي چې په خپل شکست او رسوایی باندې پرده واچي دغه رنګه امریکایانو کله چې له عراق نه وتل په عراق کې هم د سنی او شیعه تر مابین د نفرتونو او د د د د قتلونو د وژنو هغه لمبي بل کړلې د وینو په واره جاری کړلې په سنی میشت سیمو کې به د امریکا څارګری ادارې سی آی لخوانه به هلته موټریز بریدونه وسول هلته به په لسګونو سنیان له بینه بوتلل دا رنګ به بیا د په سبا باندې په بل ورځ به بیا د شویګانو په سیمو کې دغه سلسلې تر سره کېدلې د امریکایانو له دغه تبلیغاتو له دغه حربونه صرف هدف دا ده چې د مسلمانانو په خپل مابین کې تفریقې واچي واحد ملت په یو تنه کې پرې نږدي دوی پوهیږي که اسلامي امارت په وجود راځي او اسلامي امارت وزرې غوړیږي په افغانستان کې نو دلته به ټول ولسونه متحد کیږي او دوی لکه په تیر ځل هم اسلامي امارت چې دلته واکمني درلوده د شویګانو په مقابل کې د غوی د مذهبي ازادۍ په مقابل کې هیڅ نه وکم توپیری چلن نه درلود نه محدودونه هو د هغه خلکو په مقابل کې چې هغوی فساد خوراوو، د جهاد ارزښتونه یې تر پښو لاندې کړي وو، د هېواد په چور و چپاول کې یې ونډه درلوده او هغوی په افغانستان کې د جنګ، بلوا او د داخلي جنګونو مؤسسین وو، د هغوی په مقابل کې اسلامي امارت تصفیوي عملیات شروع کړل، که هغه په مخ باندې هر څوک ورتلل. که هغه پښتون وو که هغه تاجک وو که هغه ازبک وو که هغه هزاره وو که هغه پشهي وو که هغه د نورو سیمو خلک وو نو دغه ټولو په مقابل کې هغه د دینی مکلفیت لمخې نه هغه عملیات شروع کړل او د افغانستان پراخ سیمې له دغه ظالمانو نه خلاص کړې اوس هم که اسلامي امارات عملیات چیرته کوي دیغو وجه او دیغو هدف دیغو مرام به صرف او صرف دی چې د افغانستان دغه پاک ځمکه پاک خاوره د ظالمانو جابرانو امریکایي جواسیسونه خلاصه او په آرام سي ایمل صاحب یو وضاحت ډیر زیات اړین دی د کابل اداره همدا رقم هغوی پورې تړلې رسنۍ عین حال کې په کابل کې مش فتنګر هغوی بار بار په میډیا کې په رسنیو کې په لاریونونو کې دا وایي چې د غزنی په جاغوري او مالستان کې ولسی وګړي وژل شوي دي الته د مجاهدینو له لوري هغه په نخښه شوي دي دا خبره حقیقت نه لري هیڅ حکم دا ثبوتول نه شي چې په دغه جګړو کې د مجاهدینو له لوري دي یو ملکی وګړي وژل شوي وي هیڅ الته ملکی وګړو ته تاوان نه رسیدلی مجاهدینو فقط خپل عملیات د دشمن په پوستو د دشمن په مراکزو د دشمن په خوندي ځایونو باندې تر سره کړی دي په دغه ځایونو کې ګډاګیان وژل شوی دي د غني پوستې نیول شوی بیزونه نیول شوی دي وسلې د مجاهدینو ته پلاس ورغلي دي نو دلته هیڅ څوک دا ثبوت نشي وړاندې کولای چې هلته د هزار میشت وګړو په مقابل کې کوم اقدام شوی وي هغه ته ځاني او مالی کم تلفات اوختي وي دا خبره بالکل حقیقت نه لري او بل مهمه خبره زمونږ هوادوالو ته دا پیغام دی چې کابل اداره یوازې د ظالمانو یوازې د جابرانو د اربکیو د ملیشو د سپورټ اداره ده او دوی صرف همدغه خلک تقویه کوي په کار خدا و چې کله مجاهدینو شجاعي او د هغه د ملیشو په وړاندې باندې عملیات شروع کړل دوی باید مجاهدین تقدیر کړي وي چې موږ په خپل ټول طاقت او زور او توان سره ونه توانیدو چې د شجاعي په شان د قاتل انسان چې دا ویل کیږي په ثبوت سره دا ثابت ده چې یو سل 25 تنه ملکی وګړي د وژلي دي حتی په کورونو باندې ورننوتی دي په کور کې خزه نه د پرخي ماشوم نه د پرخي سپینګری متعلمین دا ټول وژلي دي دا ثبوت شوی مسله ده په دې باندې ټول هوادوال خبر دي نو په کار دا و چې کابل ادارې د مجاهدینو د دې اقدام ملاتړ کړی او ویلي وی چې موږ ونه توانیدو چې د دغه ظالمانو مخه ونیسو خو چې مجاهدین نیولې ده دا بالکل ښه کار دی برعکس دوی د دغه ظالمانو دغه اربکیو د دې ملیشو په وړاندې د مجاهدینو جګړه او هغه هم د ولس په غوښتنې سره مجاهدینو دغه جګړه پیل کړه دوی دا بیا د یو قوم یا د یو نژاد په مقابله کې یو جګړه وبلله نو واقعا دوی د ولس خیر نه غواړي دوی یوازې غواړي چې د ظالمانو د اربکیو په مسلطولو سره په هوادوالو باندې دا مسلط کې او بیا که هغه د هیواد په هر برخه کې دوی وي که د هیواد په هر سیمه کې دوی موجود وي نو د هغه په وړاندې به ان شاء الله عملیات تر سره کیږي او د کابل ادارې او د امریکایانو د شومو منګول لبه ولس خلاصيږي او هیوادوالو ته به یو ځل بیا ډاډمن امن او د سولې فضا د اسلامي حکومت تر چتر لاندې میسر کیږي ان شاء الله العزیز خاغلی عمل صاحب دا چې زموږ استاد خبرونه هم همدومره شریعت غږ د افغانانو غږ دی.